اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال ويصبح عن كل واحد منهم شعثا ويصبح عن كل واحد منهم شاتا دا تاسو ته یاد ده چې د اختر قرباني دا په هر حیوان کې نه کیږي دا درې جنس دي هغه کې کیږي یو دا او خانو جنس دی که مذکری که مؤنثی یو دا غواګانو جنس دی که مذکری که مؤنثی یو ماز ده هغه کې بیا څلور قسم دي یو ګډان دي مذکر او مؤنث او بل دا وزي دي مذکر ها او مؤنث اوس دې کې تفصیل ده اصل کې قیاس ده او یو حکم خلاف القیاس قیاس دا وایي چې کله اراقت یوي نو یو واجب دی ور باندې ادا شي چونکه په دې ټول انواع د حیواناتو کې اراقت ته دم یو ده نو چې یو ده نو یو واجب دی ور باندې څه شي ادا شي ٹھیک شو هغه که غواوي که اوخي او که ګړي که اوزوي ولیکن شریعت دا راغې خلاف القياس فوخ او په غواګانو کې چې دا به یو عراقت د شي حکما لکه و عراقت چې شي شوی یا څه مسله نو دا و کسان الکوایا و قربانیان پکې کیږي خو دې یو مسله معلومه هغه ده که یو سړی ده هغه وایي چې په ما باندې یو قرباني واجب ده اوخ علم نو دا یو به واجب شي او شپږ به پکې شي نفل نو فقها لیکي نه دغه یو واجب ادا شول دا خدای پاک ورته ثواب د شپږو نه ور کوي دا یو واجب ثواب ور کوي ولی عراقت یو شوی ده تیسه مولا او واجب هم یو ور باندې چې کوم د ادا شو باقي خو نه فري او یو شخص د پاره دی ته یو واجب ادا شول الکوا د شنه سو چې یو پکې واجب څه او شپږ پکې پکې څه شول نفل هر څه مثلا ها البته د شي کولای شي چې مثال په تور یو واجب شي یو حقیقه وګرځي یو پلار دی پاره کې یو ادیر پاره کې هغه ټول په څه دی ثواب سکی او بکی ها دی الکوا یو بد دو واجب شي باقي به نور ته ورسي پښتو پرې کې نه د شم کولای شي چې نور واجبي یو سړی په بل قرباني کې یو نفس ونیسي ځان کولای شي خو د شي کله چې یو حیوان یو سړی د ځان لپاره واجب او نفل دواړه وګرځي بار ته دې د هغه تاسو پتاوي پس وګورئ پیام څه وای نو دوی زبا کول به شي هر واحد د مزحینه کپلار وي او کله هغه الکه صغار اولاد خو موږ د صغار اولاد پرون متعلق خبره کړې ده چې هغه په پلار باندې قرباني نشته او نه دوه په مال کې لکه وشته شاتن ګډ یا به زب کول شي غوا او بدنتن یا اخ عن سبعة داود والقياس عقل تقاضا دي كأن لا تجوز إلا عن واحد چې جائز نشي دا بقره او بدنه الا عن واحده مگر د یو نه ان الا عن واحد د یو نه ولی لان الاراقه واحده دا یونه تو یو یو دی وهي د اراقت قربت د چې اراقت قربت نو الک یو عجیب به ور باندې شي ادا شي الا هم مگر دومره خبر ده ان موږ چې یو ترکنا پریم خود له دا قیاس بالاثر په حدیث باندې وهو ما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ قرباني کړو د رسول الله عمر څنګه البقره تدغوا عن سبعه دونه والبدنه عن سبعه دونه پس ټیک څه دا حدیث راغی ها د نبی له سلام مخ کې کړو دا حدیث وایي ته فعل قول تقریر رسول الله مبارک ولا نص فی شاد او د پیغمبر اسلام نه په ګټ کې ها نص نه راغله د چې نه راغله ګډو په خپل قیاس باندې پاتې چې یو علاقت په د یو عبادت په مقابل کې ولا نص في شات لك حديث نص فقد کې نه دراغله فبقي على اصل القياس باقي پاتس فاصل القياس باندې ها او د قياس اصل حکم داو کله کوي یو علاقت به د یو واجب په ایوس کله کوي راځي نو په یو علاقت سره به د یو واجب نظیمه الکوي دا مکلف فارغ ګرځيږي ما ته وکش د مخکې متن کې وویل چې غوا او اوخه والا جنس دا دونه کېږي دونه کېږي اوس که دونه کم لکه پکې شریک شول کېږي او که نه کېږي یا مثال په تور په دې غوا او اوخ کې تعدد راغی مفرس ها الکه دې کې تعدد راغی د و په انداز نو د ول دې مور زیات شي څه خبره نو شریعت وایي چې نه کوم چې د ول راکم ده نو چې اصل اوس تاسو وایي خان اوس قیاس سره چې کوم برابر وي په کار دا ده چې پاغه متعدد باندې عمل به طریق الاولا اوسي اوس د یو دونی ستر او په د ټول په نفس کې داخل دي خو چې څومره لکه راکمېږي دومره د قیاس سره سکیږي قیاس ته ونیږي د قیاس په یو کې ده چې څومره راکمېږي لکه په یو کې قلت چې راکمېږي په یو کې سره قلت یا له سره سره ځکه به طریق الاولا چې کم وي هغه کې لکه قرباني جائز ده په خو په واکه فل شور باندې البته چې زیات وي نو هغه په خپل قیاس باندې پاتې چې په زیات کې لکه قرباني صحیح نه کیږي هغه وکړي چې موږ سې کړه هغه د نفس وجنه خدای فرمایي د خدای رسول وایي یا د نفس خبره خو څه سره ده هله وتجوز عن خمسة او ستة او ثلاثة جائزه ده کافی ده بس ده دا قربانی د پنځو نه هم د درو نه هم د شپږو نه هم ذکره محمد دا حکم نه جواز ذکر کړی امام محمد رحمه الله فی الاصل فمبسوط شریف کې ولی لانه شان دا ده لما هر کله جاز جایز صلی دا قربانی ان سبعه دونه نفعمن دونهم هغه چې لاندې دونه اولا به طریق الاولا ځکه ما تاسو دلیل ویل چې قیاس طلب نږدې ده تاسو په څه پوه شئ خلاص وګورئ ولا تجوز عن ثمانيه دا ټول صحیح نه کیږي اخذ بالقياس د جات د عمل په قياس قياس وایي چې لکه بالکل په یو باندې بکی نو ټول نو نستر سو په راغله تر وو په راغله دا ونه زیات بیا قياس هغه کې نصیب کیږي څه مولا ها په قیاس فيما هغه اتو الکه شریکانو کې چې په یو قرباني کې راځي لا نه سپي چا کې نس نشته دا یو یو مثلا بل خبره دا ده چې په دې کې به و کسان شریک وي او د هر شریک په مستقله مستقله حصہ وي دا هر شریک به مستقله الکه وای ها حصہ وی اوس کله څه صورت راغی چینی ما حصہ یو شریک تر سره باقی الکه حصے نه ورسره نو دا قربانی دی یو هم صحیح نه سن په توري مثال یو سړی مرس یو زوی پاتې ده او خزه پاتې او یو لکه غوا پاتې نور هیڅ نشته اوس مسله ده اوس په دې کې دا زید دا ابن چې کوم ده دا د عصباتو نه ده او خدا د ذوی الفروض نه او قانون چې کله اولاد وي د خاوند د خدي حصہ سمن ده اتمه حصہ اوس په دا غوا څو حصے کېږي اته حصے به کېږي څه سموله څه یې څه کوي اتر اوس باش وې هیڅ هغه د څه وی د دې بچی وی او نیمه حسابه دا اتمه حسابه د خجی وی څه سموله اوس دا دې دوه اراده وکړي چې موږ قرباني کوو څه کوو قرباني کو نو په دې کې شپږ حصے د بچی شول په ومه کې نیمه حصہ د بچی ده او نیمه حصہ د مور ده د مور الکه اختر ونشه د بچان د زوی هم بالکل سره په یو کې مختر ونه شو مسله ده یا د نسخه خبر په دې ونه رسېدم یا ورسې ورمن اشتیا وایي او اخونه خره سبو مال دې په سر کې چولې خره په وکذا همدا شان اذا كان چې کله وي نصيب احدهم نصيب د یو د دې دواړو اقل کم من الصبع دومه هیڅ نه لا يجوز عن الكل دا د ټول نه صحیح نه کیږي نو صاحب کثیر نه هم صحیح نه ده لکه څنګه صاحب قلیل نه لکه صحیح نه ده ځکه دا ولل انعدام وصف القرب في البعض رکش صفت عبادت په باس کې چې هغه کوم لکه د ومه حصے نه مثال په تور د مور او دا عبادت ته جزي نه قبلوي چې بعضې د عبادت او بعضې د ها عبادت نوي فلهذا لکه نتیجه تابع د سره هغه شي ارزل لکه چې ولا قرباني او نفس چې چا کیږي هغه هم دی غو تابع هغه هم نشي منطق لحاظ وکې اعتبار وکې چې کوم ځای ور باندې سګيږي لګوي جوړيږي په پښتو پوي کنه پوي کوم ځای ور باندې جوړيږي خره وصلوا بين ان شاء الله تعالى وقال مالك لا بلا مسله پي مسله لاره مونږ وایو چې په قرباني کې به وکسان شریکيږي دونه زیات شریک کېدل نشي امام مالک رحم الله محمد ولی استاد لغون تفصیل کوي هغه یې کته یو کور والو اهل بیتو هغه کشل هم یو قرباني له ټولو نه کافي ده مبهور پی البته کله مختلفو کورونو والو بیا به وې شي پکې سګي وکي یره سم مثلا دا امام مالک مذهب رحمه الله فقال مالک تجوز جائز ده مقره بدنه على اهل بيت واحد وان كانوا اكثر من سبعه اگر کدوونه زیات تاسو پښتو پوي کنه پوي ځکه اگر که من وجه پکې تعدد ده خو من وجه پکې څه ده وحدت ده چې د یو کور ولري نو د څه لکه دا لکه دا قرباني چې د یو شخص نسوي اگر که به ذات خود په کیسه ده کثرت دی تاسو مثلا ما ته ګوري خلاص وای وان كان اكثر من ولا تجوز عن اهل بيتين البته اذن دا مزه دو قرون طرف نه نسخه کی ته مکی صاحب قربانی کې اوسم قربانی کوم یو هغه واخل کې تدین څو کسان په شریک دا جایز نه ده امام مالک مذهب دا خاصانه مذهب دا ولا کی ها وای لا تجوز عن اهل بيتين وان كان اقل منها هغه که کم یې هم د دوه قرون نه صحیح کی سخت کی سره په قول عليه الصلاه والسلام رجعت الى قول رسول الله مبارك على كل اهل بيت في كل عام اضحات وعثيره فهر اهل بيت باندې په هر کال کې یو قرباني یو عثره د عثره خو منسوخ ده یو قرباني نو مطلب د دې حدیث دوه مطلب اصل یو دا نه کې یو اهل بیت کثیر وي دا یو ورته کافي البته دو اهل بیت په یو قربانی کې شریک نشي کېدل ولی سید کل اهل بیت فی کل عام هر اهل بیت په هر لکه کار کې نو شرکت بالکل څه شل کوي ختم شي دلته کلی هغه افرادي شي ورته وي هغه دی وخت پیږي خسر شي ها کلی افرادي کلی مجموعي تاسو ویل کنه ویل او خو یې ورته خلا خو یې مونږ وایو مونږ له جواب کو کامران استاد المراد منه والله اعلم په دې حدیث مطلب بل څه خو حقیقت باندې خدای خبره خو ما نه واوره نور حقیقت باندې حدیث الله خبره خو ما نه واوره مراد دا ده چې على كل اهل بيت في كل عام اضحى مراد ورنه ټول اهل بيت نه دي مراد ورنه د کور نگران ده کوم چې د کور مشر وي نگرانی دا هغه یو چې قرباني کې د ټول لپاره کافي ده ولیکن دلته لیک توجیه پکار ده بعض خلک وایي چې زمون خو پلار ځوند دی ده نو په موږ یو قرباني ده ټیک ده چې پیسې ټول دي پلار وي پولی دې سي د پلار وي هغه ګټلې وي هغه اوس پکې تجارت کوي ها نو بیا یقینا په کار ده چې پلار یو کې په زمانو او که زمانه هم ورسره شریک وي تجارت کوي پلار هم کوي او دوره پیسې وي چې دوی تقسیم کې هر یو مالک نصاب دوی کې په ټولو قرباني واجب او پلار هم واجب ده په زمانه هم واجب ورونه شریکانی سره مال شریک خو زیات وي خو چې هر یو جدا جدا کی یو مالک نصاب نه ګرځيږي په یو نسته او کټول مالک نصاب په ټول باندې سته ته پیږي مون خلک ما خو پلار ځوند دی یو سړی ما ته ویل ما پلار ځوند دی زه قرباني نه کوم ما خله ډیره خله څه چې دې پلار نه جدا کیږي د روپیو نه غواړي کټول پلار تور پرېږدي مت ملګری جواب تیر راک ملته چې د پلار نه جدا کیږي بل فرض اختلاف تر راغی اوس خو بابا د نیغ نیغ کوي خو چې کله ورنه جدا کیږي بیا ټول ورنه بیا پیسې نه غواړي که نه ورنه غواړي ټول دل ورپلې نه مړه چې بیا خو ورنه غواړم کنه ما ولې ولې ورنه غواړي خو د پلار لیکل ول زما یې سره پکې مل تاسو سوال ده چې زه مالک یم په بالکل سیته مالک نو پتا قرباني لازم ده کوي سره مر واچو لاله پښتو په نه دی وای المراد منه والله اعلم قيم اهل البيت نگران منتظم د کور مراد ده ولی لان الجسام له دا مالداری خو یوزه د غنا خو یوزه نور غریبانه من خدای سره لکه څه کوي نه په کور باندې کوي څرګي ور باندې څه کوي پرې نور خو هغه دی دیوه خبرې هم نه دي خسته دي شي مولا دی وی کېدای چې دا تا په دې حدیث کې توجیه وکړه یو تعویل دی وکړه او په دې تعویل باندې رسول الله مبارک راضي نوی دا توجیه به مال ارزا به القائل او قال له چې د څه توجیه را کلام چې قائل پاغه باندې راضي دا توجیه ناروا او باطل ده نه نه ما دې خبره تایید بل حدیث کوي څنګه بل حدیث کوي ويؤيدهما ما يروى تایید کوي د ما د تعویل ما هغه حدیث شروع چې روایت کولی شي هغه د على كل مسلم في كل عام فهر مسلمان باندې فهر شار کې هدهیه ده د کور المسلمانان کې کافر دي نو علا کل مسلم په هر مسلمان نو کل مسلم لري ټول کور وال راغلل نو کوو وای ملاقات به کدوونه زیات دا بلکې کوي دي که خو ور زیات لکه پکې شرکې ده علا کل مسلم رسو مسلم ملکه په غوا په لکه او کې شرکې ده چې مسلم برهان الدين ماما البته اهل بیتین چې کوم دي هغه په کې شریک دي خبره نبی رسول الله اهل بیتین ویل کې سی ویل دي کله مسلم ویل دي دوه کورونه ولا مسلمانان یو کور خو څو پکې پرش صحیح ولو كانت البدنه بين اثنين دلته یو مسله ده چې دا د حقیقت د هدايه ملا غرض د فل اعتراض اعتراض دا کیږي چې مخکې دی وویل چې اته کسان پکې شریک شي نو قرباني نه سي کیږي ځکه هغه ومه حصہ پوره نه شو نیمه د یو شنیمه د بل سره کو تاسو په مثال کې ولیدل دوه کسان دي هغه غوا واخیستل او بالکل مساوي پیسې پرې کړل نو دې کې مسله دا ده چې درې نیم الک وای هیڅ غوخه به د یو یعنی درې نیم الک درې نیم قرباني د یو څه درې نیم د بل څه اوس ټیک ته دا درې درې خو مکمل شول خدای مو خو نیمه سوله پوره پوره حصہ خو را نه غلله ځکه تا دې مثلا دا معلومه ده چې پوره حصہ به په دې کې خدای یوه حصه چې کومه ومه حصه ده هغه نیمه شوله نیمه د یو شوله نیمه ها د بل شوله حالان کې هغه تاسو جائز وایي مونږ وایو چې نه دا نیموالی د حصې دا دوه قسمه ده یو هغه ده چې د دې حصہ مخکې بل حصہ مکمل نه وي چې د دې حصہ صاحب حصہ بل حصہ مکمله نه وي نو بیا دانی مالک جائز نه ده ټیک سمولا او کله صاحب حصہ مخکې لکه مستقلی حصي وي نو په هیڅ قرباني جایز ده په دیني مکه مرته شول جایز ده په شو مثلا نو په دې صورت کې درې حصې ده یو مکمل درې حصې ده بل نو قانون دا سره چې نیمواله نصف د حصي اله جایز ده چې صاحب حصہ مخکې نور حصې نه لري ټیک سمولا چې نور حصې لري نو بیا هغه نو اوس د درې حصو کې قرباني جایز ده د درې حصو د نیمه څه سره تابع سبدي کې هم جایز ده خو شي مسله باندې یا د سمو سره خروي ولو كانت چرته ودا بدنه اخ بین اثنين نصفين تجوز في الاصح اگر په صحیح روایت کې چې کوم ستاسو سماشي لیکل دا غوي چې نه ده صحیح ځکه دا نیم یو حصہ پکې نیم مسول او دې کې تجزی نه راځي موږ یې تجزی نه راځي چې الف مستقیل وي دلته خدا درې درې مستقیل سولې دا دغه تعبیر سره خلاص خبر هغه وخت کې لکه نیمه دا چې نیمه یو شي د نیمه ها د بل شي اولور لکه هیڅ ولا مستقیل نه چې مونږ داغه هیڅ هغه مستقیل یو څه وګرځو تابع وګرځو الله مو کوي لانه لما جاز ثلاث اسباع کله جائز سلک درې صبح جاز جائز د نصف صبح تبع لهم ډیر ځله یو حکم لکه په تور تبع لکه صحیح په تور استقلال صحیح نه مثال وي وخه اے مولا تا غوا واخیستل دا مسله یاره کې د تیاد منځ غوا دی واخیستل او سلم لوله چالو دی پراکیه خودل ها چالو دی پراکیه خودل لا د سالک ویني ورنه او بیا دل او دا د سم لوله شیټ د سروي کړ ژوندۍ لکه شی ونه راووتل د خېټې ته ژوندۍ سیز ونه راووتل اوس شریعت وایي چې دا ژوندۍ راوته دا به هم ذبح کوي په طبع د چا باندې دغه مور باندې او که داسې و چې د وضحیې نه مخکې لکه وضعې ګاو قرباني دې لانه نه کړل کله مخ کې اوځي کول بیا مستقل اوځي قرباني کیږي نه خوش مسله باندې نو په دې وړو کې چې باندې مستقل الکه اوځي چې کله دې ګول ته حلالول نه مخ کې نه ور باندې کیږي هغه ساتي وختو پیږي یا څه مزګل ته انفصال راغی او دا چې استاد زبا کړه دې ژوند دی ولا راو نو بیا دام په حکم نه مسبوق کې دا هم حلاله وګور الکه مستقل قرباني ور باندې جایزه نه نه یا له سره سره او چې کله بیا مور دې حلاله کدا و راوتل اوس په تبر مور باندې مدام قرباني کې چې لکه زبر نه کې سنشي پوه ما سره یا له سره نو ډېر زره یو حکم لکه استقلالا صحیح خو طبعا صحیح پرم خو سړی کړ امین وای کنه تاسو عاشق کتل کړه تاسو کتاب ولې دي خلاص رخصلانه ولا چې ها واره د دې نو مسله دا را معلومه شوه چې دی غوا او اوښتې څومره کسان چې وي د دو ټول الکه مساوي پر یو واک شریک دي نو شرکت چې د دو راغی نو شرکت مقتضی ده سره د تقسیم ده دې غونې په دې کې مو مسله واو کچېری د یو کوروالو قرباني د یو کوروالو پلار او زوی د ټول یو شان ته کړیو نو په دې کې به تقسیم ته ضرورت نشته یو کور سره خوري ته بس ټیک ده تقسیم ته ضرورت نشته کله تقسیم نه نه البته کله دوه کورونو والو نو لازمي ده چې تقسیم یې به نو تقسیم چې د مال شریک کیږي هغه به تقسیم مساوي کیږي او تقسیم مساوی یا په وزن باندې کیږي ها کېل باندې البته پاتکل باندې نه کیږي که پاتکل لکه تقسیم کو دا سود سره سود ذکر د اموال ربيونه مثلا لا چې کلم قرباني وشي دا غیر با چې تقسیم تاسو کوي په طول باندې کوي په وزن باندې کوي بغیر وزن تقسیم البته یو صورت ده چې چیرته د سود باز لکه برخو سره د سکه خودل خپې کې خودل د باز سره د چمړه کې خودل بیا ټیک ده بیا به غوخه په مقابل له سکی شي د چمړي کې شي یا د سم سره خلاص سالو غوخه براسه نو دا قانون د چې دوه جنس وي په مقابل کې یو بل جنس راشي دا لکه جایز وي مختلف الجنس په مقابل له یو جنس لکه دا بدلول بیا د دې کې سود راځي اسی مطلب ته بیا دې تفصیل ته شو کړي بیا پریس بشتي جوړ وګوري په دې نه سره حضرت تنویر رحم الله خپل تفصیل کړی دی یار څه مطلب فإذا جاز على الشرك فقسمة اللحم بالوزن نبي به تقسيم ده واخو طول باندې وي ولې لأنه دا لحم چې موزون ده او چې دا موزون دا د الکوي د اموالو ربویونو سره خامخبه تقسیم بالوزن کې ولو اختصمو جزاء فقط کې تقسیمو کې پټکلو په تخمینو په قیاس باندې لا يجوز دا جائز نه دی دا جائز نه ده البته که تقسیم دی وکړو دا غنه با چې اصله مخ ور باندې اړې چې دا دی چا دا دی چا هغه بیا جائز ده اسی چې اصله مخ ور اړې چې دا دی چا هغه بیا یا قران دازي ور باندې دا بیا جائز ده مساوي جایز ده بیا د جنس د جنس په مقابل کې زائد ناروا ده بیا د دې جنس د دې جنس سره خو چې دې جنس سره جنس اخر بیا هم سره دا یو جنس بلکې یو مساوي جنس راغی خو له سره بل جنس ها هم شته نو بیا د دې جنس بدول په دې جنس هغه کې روا دي ځکه دا جنس دې جنس په مقابل کې نه دا جنس نه ده دا د خپل جنس مقابل کې نه ده دې په مقابل پوه شو نو مختلف راغی ګډ راغی پوه شو مثلا باندې تخت خو دې هم څه دي هذا ولو اشترى بقرة دا بلا مسله ده یو سړی ده هغه غوا واخیستله ټول په خپل واخیستله ټول پیسې په خپل ورکړ څوک هم ځان سره شریک نه ده ګرځول په کور ته راوستل مکی صاحب ته ویل مولانا فلان ته ویل دی مولانا ته ویل تاسو نوم ده رحمت الله مولانا ته ویل کوټی ورنیم ها امین مرجان ته پرشو کنه شو پر تاسو نه امین الله استاد الکه اخی استمانه الکه دا پرسو دا شپږی پکې را شریک کړل دا شرکت جایز کنه نه جایز دي کې تفصیل یو تفصیل دا ده چې دا غنی واخیستل او که فقیر یاد نه که غنی واخیستل دا جایز ده غنی لپاره سره د کراهیت پښتو په کراهیت که فقیر واخیستل فقیر وسو کوم ځان سره شریک نه کوي پښتو مسله نو تاسو کتاب ولوي چې استحسانا جایز او قیاسا جایز نه وګوري استحسانا جایز چم شرایط پکې یو شرط دا چې په سمنو کې به زیادت په سمن اول نه کوي مثال په تور باندې ما غوا واخیستل د اختر لپاره په لږ روپې باندې په دې باندې چې خرڅوم نو بیا دا غوا لکه په څو باندې په یو شلو زرو باندې په دومره قیمت څه زیات کې پاریسي کې بیا دا شان ته زیادت دا ناروا ده دا څه دا بالکل ناروا ده دا معلومی کې تا د قرباني د پرنده سره ګټي د پر اصل اصل د قرباني ورکړه البته یو صورت ته جواز کیه هغه دا چې زه ځان ورنه او باسم زما برخه نه پکې او په دې باندې بیا خرڅه کوم بیا کې نو فیمنع فیمنع منع کول شي دی عن بیعها د خرڅولو دی بقرې نه تمولا په اعتبار د مال سر ازروی مال اوس مال نه څه کوي تاسو پښتو به چې اوس پیسې ور باندې سګي دتی تجارت جوړ ول اشراق دا شریکول د نور کسانو هذه صفته دا صفته چې خرتول به تور ها تمول خرتول به تور تمول ځان مالدار کوي ځان مالدار کوي مخکې د نه لاړې شپږو الکه هیڅ روپۍ اوس الکه بیا دې چاچي ٹھیک شو او دا نه روان وجل سیسان دلی سیسان دا انه قد یجد بقره کله کله د سی وی چې سړی بیلې ته لاړ شي یو خپل غونډ خوا وګوري یا اوخ وګوري کله زبردست او پیسې جوب می هه او شریکان اوس نست نو دوی چې راځه وایله بیا به نور کسان را شریک نو د دې وجنه کله چې بیا د شي الک خو معلومات په نظر باندې را نشي یا ملاو نشي د دې وجنه دا استثناء وایي جایز ده چمړه چې خرڅ شي دا بیا غریبانانو لور کوي چمړه چې کله خرڅ کیا پیسې به غریبانانو لور کوي ښا دې شمله د دې ذات نه پیدا اخیستل شي خو چې کله خرڅ کی هغه پیسې به غریبانانو لور کوي لکه د ملکان خپل نشي خلاص دغه مطلب دی لکه چې خړه کبه کبه بیا رسته راشه ما ته درځ زین کړه خړه چې چمړه کله خرڅ شي هغه پیسې ولا مالکان نه خوري دا فقرا ولا ور کوي د ذات دی هغه پیدا اخیستل شي توخه د ذات نه د چمړې د ذات نه چې خرڅ شي کوخه یو کړای خرڅ شي هغه پیسې او فقرا ولا ور کوي خپل نشي بار ترتیب خلا تاسو لولې سړي شي وجري سيسان خلا انه قد يجلو بقره سمينه خوا مضبوطه يشتري لا مشتري واخلي هذا بقره ولا يصفر کامیاب نشي بشرکا انا کنه ته مله کې بشرکا کوم زین راځي لکه تاسو مال مفتی جوړ کوئی شخص پروانه کې نه نه نشي نشي لکه له ګولې بل څه چا چې قرباني پیسې درلودل کې چې ما ته قرباني قرباني وکړ بل څه کې نشي استعمالول څنګه سره قرباني وایي دې ته شوی نه بتوي قرباني دې ته شوی نه بتوي بل څه کې له ګولې نشي چې دلته کې پیسې دلته درکړي دي هغه ته چې وکیل بالقرباني ها وکیل بالاضحيه وکیل با کار کوي چې موکل څه ورته وایي ورنه ته به ضامن څه کول دي چې دی ولا کول به زمان ولا ولا پښتو پیک نه پوهیږي في الحرج يا رسول الله زه غریب الکان ته غوا پیدا کړل ته مشرکان ګوري کلی ته راځي په مېله کې کله ملاوي کې هم ها نو بیا مشرکان شپږ را ګوري هغه نو پیسې راخلي ها دې شریکان ګوري لکه غوا بخر شریعت کې لکه یو سر ده او قانون دا چې ګره دي استحسان او قیاس مقابله سره دي شامل وي استحسان وقد امكن او دا دفع د حرج پر اشراک سره ممکن و په بعد کې ول ان بشرا للتزهيه او کتوي ته خود قرباني د پاره واخیستل مونږ وای ډیر زله غنی چې سیز د قرباني د پاره واخلي هغه مبيع بدلول شي هیڅ مسله تر قرباني پر یو حیوان واخیستل چې بدله نو بدلول شي او کوم چې تاسو سره یې غني او فقیر لپاره دا جایز نه تبدیل فقیر لپاره جایز نه راځي الکه غني لپاره جایز نو چې الکه تا واخیستل بغیر د شرکت د قرباني لپاره او بیا ته بدلې بل الکه ها د قرباني لپاره بل حیوان اخلي او دا بالکل جایز دی دا کنه جایز خو شو مثلا ولیکن دې کې تفصیل چې ته بل حیوان د قرباني لپاره اخلي که د اعلی واخیستلو ټیک ده که د مساوي واخیستلو څه ده ټیک ده خو لیکن که د اول اول نه قیمت کم وو اول قیمت کم وو اول قیمت مثال په تور لزر وو اوس چې واخیستلو قیمت د دې دوم سوري اته ده اوس په دا 2000 پیسې صدقه کې خلاصي جمله مولا یا د نس تا 2000 به صدقه کې دا معلومي کې تا پراد مقصد دا ګټه کې سمجھ کې را دي کنه خدا لأن بشرا للتزيع لا يمتنع البيع دا اخستل د وزیر لپاره دا نه منع کوي بيع چې به خرڅ خاله والاحسن دا ده خدا ده بلا کراهیت ان يفعل چې فعلو کې دا مشتری ذالک د شریکولو د نور شرکا او قبل الشراء لکه کلی کې اعلان وکي چې الکه اختر خوبم کو څوک څوک شریکان کېږي ما سره او زه زه زه راوړې پیسې یک دو تین جب کې واچ زه په مېله کې ګرځې اتوار هر ورځ وګانی ګورخه وعن سورة الرجوع او له سورة الرجوع نه چې د عبادت لپاره وخت اوس پکې څه کوي رجوع کوي نو شریکان پکې راوړي وي اه في القرب في عبادت کې عن ابي حنيفه امام حنيفه دا روایت انه يكره الاشراك شان دا مکروه بل شي شریکول بعد شرع اوس لما بین چې موږ د کوم دلیل الک تاسو له ذکر ک چې دا د عبادت لپاره یو ځل تیار او ګرځول به ورسته خرڅه ما پیسې ور باندې ګټه دا ټیک نه عبادت ته مال لپاره دا ټیک نه وي عبادت بیا الکه عادت وګرځي قال الکه بس مو وليس الفقير والمسافر اضحيه ففقير فمسافر اضحيه ايش خلاص لما بين لجاد هغه حدیث ته چې موږ بیان کړ چې شرط الکه دغه دلایل چې موږ مخکې بیان کړ دلیل نقلی عقلی لما بین جهت هغه دلیل عقلی چې موږ مخکې بیان کړ چې شرایط ته ایثار ال شرط او ته ایثار د مالداری ده او اقامت دا شرایط دي او فقالک فقیر غریب غریب د پیسې نسو او مسافر مقیم نه ټیک شموله او د مسافر لپاره اسباب او شرایط د اوزهیه میسر نه دي دا هغه په حرج کې فلوزي لا حرجه فی دیننا صدق و ابو بکر و عمر کانا لا یزحیان حضرت سید ابو بکر صدیق او حضرت سید عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما کانا لا یزحیان دواړه به قرباني نه کوله اذا کانا مسافرین کله به دوی دواړه سو مسافر وعن علي رضي الله تعالى عنه ليس على المسافر جمعه ولا اضحيه فمسافر بعد د جمعې منشته ايام لنا اضحيه شته کوم څه مسله یې سمشته ټیم شته لکه ما حضور زیات کتل یو دا څنګه کار خراب صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین اگران میں پانچ چیدہ لیکن تصور دراز صرف باپ اور چچا ذمہ ہے دا څه په کار دی په تینه دا چاره ده یې هغه ټیک دي یو ځلی والی هغه بیا دې په کوم قیمت باندې والی دا نه چې دې خاص دارو کې دي لپاره مختص کړل اما بیا څه دا کې راځي